باب فی السلام، دا باب دی په بیان د دې کې چې لمونځ کوونکی به په سلام سره د لمونځ نه وځي مخکې حدیث ذکر شوی و تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم مزله په تکبیر الله اکبر سره داخلي دل دي تکبیرۃ الاحرام چې ورلوي او په سلام سره د دین وتل دي د دوه سلام د موز نه ګرځول دا ړومبنه سلام تسلیمت الاولا دا فرض ده او دا دویم سنت ده په اتفاق د اهل علم سره بلکې بعض اهل علم په دې باندې اجماع ذکر کړي دا اجماع ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید او استذکار کې امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړي او امام قرطبي په خپل تفسیر کې د سوره بقره د آیات لاندې چې ورکعوا مع الراکعين هغه وایي، لم یختلف من قال من العلماء بوجوب التسلیم وبعدم وجوبه ان التسلیمة الثانیة لیست بفرض. د اهل علمو په دې باندې اتفاق دی، اختلاف یې نشته، که څوک سلام له واجب وایي که واجب ورله نه وایي، نو د دې دویم سلام باره کې وایي چې دا سنت دی، دا واجب او فرض نه دی. وي الا ما روي عن الحسن ابن حي انه اوجب التسليمتين معا صرف د حسن ابن حي نه نقل دي چې غدواړو سلام له واجب او لازم ویلي دي امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې وایي لم نجد عن احد من اهل العلم الذين ذهبوا الى الى التسليمتين ان ثانیه من فرائضها غیر الحسن په اهل علمو کې موږ له څوک نه دي معلوم څوک چې د دې قائل دي چې په موس کې دوه سلام دي خي طرف لا او ګس طرف لا نو دا دویم د فرایز نه په دې اچا قول نه دی کړی علاوه د حسن ابن صالح یا د حسن ابن حینا دا اجماع ابن رجب رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې ذکر کړی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مرفوع احادیثو کې دا نه دي رانقل دا نه دي ثابت چې هغه د اکتفا په یو سلام باندې کړي بلکې دواړو طرفو له به سلام ګرځولو خي طرف له او ګس طرف له لکه احادیث په دې باب کې راشي د بعضې صحابه کرام رضی الله عنهم نه دا نقل دي په صحیح اسانیدو باندې ثابت دي چې هغوی به یو طرف له سلام ګرځولو نو د صحابه دا عمل په دې باندې دلالت کوي چې دا دویم سلام ګرځول دا سنت دي فرض نه دي کچرته فرض او واجب وي نو صحابه کرام رضی الله عنهم با په یو طرف د سلام اکتفا نه کوله مصنف د عبدالرزاق کې په صحیح سند سره د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه راغلي چې انه کان یسلم عن یمینه واحده خي طرف له یو سلام ګرځولو د عائشه رضی الله عنها نه په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي چې انها كانت تسلم تسليمه واحده قباله وجهها دارنګ د علی رضی الله عنه انس سلمه ابن الاکوع رضی الله عنهم اجمعین نه دا ثابت دی ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې دا مسله مفصل ذکر کړي او دا ویلي کوم احادیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي او پاغي کې دا دي چې غیب یو سلام یو طرف له سلام ګرځول باندې اکتفا کوله نو هغه احادیث ټول معل دي په هغه کې مقال او کلام دی د ابن قیم رحمت الله علیه رایم بیا دا ده چې دواړو طرف له سلام ګرځول دا فرض دي خو د جمهور قول چې کوم د ادله په اعتبار سره راجح دی غدا دی چې اول سلام خي طرف لګرزول واجب دی او دویم سلام دا سنت دی په دې اول سلام سره مسکون کې د مزنوتو بیا د علماي احناف په نيز باندې دادي چې د لفظ د سلام نه په لفظ د سلام سره وتل دا ضروری او لازم نه دي بلکې خروج بصنع المصلي دا ضروری دی چې مسکون کې په خپل اختیار باندې د مزنوزي دا قول د ابراهیم نخعی حماد ابن ابي سليمان هم دی د عطاء ابن ابي رباح نم منقول دی د ابراهیم بن خعین وی تپوس شو چې الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل امامه یو سړی د تشهد نه فارغ شو او بیا د امام نمخ کې د موز نه ګرځي نو هغه و چې لا شی عليه په د باندې څه شی نشته بیا د علماء احناف په نیز باندې په فقه حنفی کې په دې باندې ډېر مسائل تفریق کیږي چې چا د نواقض الصلاه یا د نواقض الوضو نه مخکې د نواقض الوضو نه یو شی وکړو د سلام نه مخکې د تشهود نه پس لکه یو سړی به یو دسه شو یا د قبله طرف نه مخ ګرځولو یا یو بل داسې عمل وکړو چې پاغي سره بطلان د مز راځي خبرې وکړي خوراک سکاک یې وکړو نو د علما احناف په نیز دا موزي صحیح دی لکه مخکې حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کې دا جمله ذکر شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د تشهود تعلیم ورکو اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد قضيت صلاتك تا چې کله دا تشهد وي او دا عمل دی وکړو نو ستا موس پوره شو نو هغه وی چې سلام سره وتل دا ضروری نه دی بلکې په صنع د مصلی سره وتل ضروری دی